موبایل نمبر 03015710124 بی د نوح او د لوط علیهم السلام چې کافر وي او صداسي چې په کور د غټ کافر کې خوې مسلمانې لکه ایس آسیه تا وګورا رضی الله تعالی عنها تا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نو دلته وی ورکا برکت والا زم تبارک الذی برکت بابا کې دلته زوچوم دارنګې الته کې صفات د مسلم مؤمنانو د پرشتو ذکر کړو چې غلاظ شداد لا یعصون الله ما مرهم نو دلته کې وای دغه سخت پرشته دا به د دینه تاسو کوي چې علم یاتکم نذیر تاسو ته سو کېراون کې نو راغله سو سختۍ سره ورته وای الله اکبر داوا د صورت بس دا یو صورت ربطونه ډیر زیات وا کم ربطونه دي خدا غد ډیر دي داوا د صورت اغا دا چې برکت اچون کې هغه یک یو الله دی برکت اچون کې یک یو الله دی او خلاصه د صورت ادا چې په دې باندې یولس دلائل ذکر کړي چې برکت اچون کې یو د الله ذات دی کرتین بار بار ينقلب واپس بشي تا ته دا نظر خاص ان عاجزا او خسر او حسر په داسې حال کې چې وې د ستړ او وي بد ستړ نظر بد ستړ شي خدای الله بادشاہي کې بس نقصان اونمومي نو برکت والا دا بادشاہ دی والا قد زینا السما دنیا پنځم دلیل عقلی تحقیق سره خسته کړل موږ اسمان د دنیا پستور باندې وجعلنا شپږم دلیل عقلی پدې چې برکت والا الله دې او ګرځول دې منګه غیلرا ګرځول دې منګه دې ستور لرا رجو من وشتون کې د پاره د شیطانانو او تیار کړل دې منګه د پاره د دای عذاب الصغیر عذاب د گرم اور لمبو والا وللذین تخویف او د پاره دا کسانو کفرو چې کو پر کړه په خپل پروردگار باندې اغا در بانچان د جهنم علم یاتکم ایا نور غلی تاسو ته نزین سو کې راون کې وای بدی ولینا تاکي سر راغلو مونږ ته راون کې پس نسبت درو کړو مونږه او ویلو مونږه چې نه درا لګل الله تعالی من شی ان هیڅ قسمه شی نه تاسو یا کلام د کفارو دی چې مونږ به انبیا او توي نه ان انتم چې نه تاسو مگر په گمراهی سرګند کې په گمراهی لویا کې یا کلام د ملائکو دی هغه به تو اينن تم الله فی ظلال کبیر نو وای تاسو پاګم مگر پا گمراهی لویا کې وقالو الله وقالو او وای بدای جهنم کې لو کنا افسوس آیا نه پويږي الله تعالی آیا نه ده خبر الله تعالی پاچا باندې چې پیدا کړی دی ولې نه خبر ده او هو د الله تعالی لطیف ته بارک بن خبردار دا لګي دا سر رو سره کوي نه پټ کوي نو لطیف ده او که جهر کوي نو خبير ده خبير ده خبير ارس اوري او الله رب العزت نه سپټ نه دي اوم دلیل عقلی په دې چې برکت والا الله دی دا الله تعالی آزاد دی چې ګرځول یا تاسو لپاره اسمه کتاب دارا پس زئی تاسو په لارو داږي کې او خری تاسو د رزق د الله تعالی نه خاص دی الله تعالی واپس پورته کېدل ا امنتم زجرو آیا ځان په امن کې غړی امن کې غنی تاسو ځان د اغه ذات نه فس سمای چې متصرف ته پاسمان کې دا چې غر دا چې دنه کې تاسو لرا پس مکه کې فیضایه تنور پس نه صاحب دا به خوځيږي فامن ام امن تم یا ذاتان یا تاسو امن کې غنی ځان من دا اچانا فس سمای چې متصرف ته پاسمان کې دا چې راولېږي پتا سو باندې کانی پس تعالی مناظر دا چې په بشی تاسو چې سرنګ یو یرا ول زما ولقد بلکې من ذا الذي سوق د آزاد هو جند لكم چا بلخ کر شستا سره پارا چې امداد بو کې تاسو د عذاب د مهربان بادشاہ نه ما سوا د مهربان بادشاہ نه ندی کافرانو مگر په دوکا کې بلکې سوق د آغاز امن هاذا الذي بلکې نو مکبا نذكر على وجه په خپل مخ باندې اهدا ډیر هدایت والا دی امن یا اسو کم شي سویا چې روان وي برابر على صراط مستقیم په برابر لار باندې یو سړی نسکور روان دی بل سړی دی هغه بالکل برابر روان دی نو کم سړی کم دا دواړه برابر دي نه جمهوریت والے برابر کوي الله یې ندي برابر وي یو سړی مشرک دی هغه دا مني چې برکت اچول بل هم سو کول شي او لاس 50 سره مګه ما ته برکت راځي او یو هغه سړی دی چې هغه برکت اچول والے یو د الله ذات دی نو دا دواړه برابر کې دي شي چرې نه قل اوایا نه هم دلیل عقلی او آیا هو الذی د الله تعالی ذات چې پیدا کړی تاسو لرا ګرځولې تاسو لپاره غوګونه او سترګې او زلونه او ډیر لګ دی چې تاسو شکر وبا سیدا او بل دلیل لسم او آیا چې د الله تعالی ذات پیدا کړی تاسو لرا پیدا کړی تاسو پس مکه کې خاص دی الله تعالی ته جمع وکړی شي تاسو و یقولون او وای دای متا هاذ الوعد زجر کله به وی دا وعده د قیامت کچری تاسو رښتینی وایا بشک علم دا غی الله تعالی څخه دی او بشک زیا مې رون کې سرګند فلم راو تخویف پس هر کله چې وب وی دی غذاب لرا ذلفتن نزدې سیئات تور بکړه شو جو الذین مخنا دا کسانو چې کوبر کړه ویل او به ویل شي هاذ الذی کنتم به تدعون دا عذاب دې چې وای تاسو دنیا کې پدې سره تدعونا چې طلب کومو الله امتیازات د صورت رد په شرک بل برکت باندې صورت په دې ممتازو دارنګ مناظره مع المشرکین پاغه صورت ممتازو الله اکبر تقابل په زمين کې ذکر کولا دارنګ الله اکبر دارنګ فائدہ د نجوم او د ستوري ذکر کولا چې دا منګه سلا نو یو زینت ته او بل رجوع مل شیاطین او بل بل هغه چې سورې نام کې تاسو ویلو وبالنجم هم يهتدون سورې انعام کې دارنګ نجم کې وغیرہ ټولو کې دا سه چلار مندل الله اکبر دویم لمبر پس د سوره علق نه الله عرب دما قبل صورت سوره ملک سرا په غنو جو باندې ده التا مسله د برکت ذکر شو رد د شرک فل برکت شو نو دلتا تشجید په تبلیغ باندې ال شابا بیان او کا د دغه مسلې آلتا مسله توحید ذکر شوا نو دلتا صداقت د پیغمبر پاک ذکر کیږي مان تاب نعمت ربک بمجنون دارنګ آلتا رد شرک فی البرکات نو دلتا مثال د مشرک د باغ والا ذکر کړي ګورا کنا چې مشرکان شو او شرک یو کو نو تبا او برباد شو اغه لوی لوی باغونه مې ولا تبا کړو التا ذکر د حیات او د مرګ لیل ابتلا نو دلتا نور ابتلا غانې ذکر کړي الله اکبر دلتا نور ابتلا غانې ذکر کړي داوا د صورت صداقت د پیغمبر پاک دی او تیزی دا په تبلیغ باندې او ځان بچ کول د مداهنت نه صداقت د پیغمبر پاک تیزی په تبلیغ او مداهنت نه اجتناب خلاصه د صورت صورت کې دوا بابونه دي اول باب تر 33 نمبر آیات پورې ده او پاره کې صداقت د پیغمبر ذکر کړي او زجر د مورستا د تبلیغ نه سره د صفاتو داغنا او تخویف دنیاوی ذکر کړي تخویف دنیاوی الله د آیات نمبر ولسم نا تر آغا 33 پورې تخویب دنیوی بل باب آ د 33 نا 34 نا تر اخره پورې آئے کې بشارت ذکر کوي سره تقابل نه او زجر ده په دلایل د مشرکین باندې او تخویف اخروی په دې قلم باندې شاهد دې قلم قلم د علماو قلم د عام خلکو یا قلم د پرشتو الله اکبر والقلم ما استنو شاید دی شاید دی قلم او هغه څه چې لیکي دا کله لیکي دا خلکو ما انت نه ته نایت بنعمت ربک په نعمت د خپل رب باندې مجنون لیونه و ان لک الله ته برحق پیغمبره ولی زکات لیونه نه و ان لک دویم دلیل د داوی د پاره او بشک استاد د پاره لاجرن خامخ یو اجر دی غیر ممنون نه ختمیدون کې و ان لک و انک لعلى خلق عظیم دریم دلیل د پاره د داوی او بشک ته خامخای په اخلاق لوی باندې فساتو بصیر و یبصرون زردا چوب زاجر په منکرین رسالت زردا چوب ویني ته او سره د صفات داغه نه چا چې د تبلیغ نه مخ واړو نو ګورا الله تبا او برباد کړو چې د قران تبلیغ پرې خو دو فلا توتل مکذبین پس تابعداري مکوات ته د دروغ جنونکو یو دا مکذب دی مکذب دی او بل دا حلاف ته ډیر قسم نه خوري دروغجن دی ذلیل دی و غیب لګون کې ډیر تلون کې په چغلای او د خیر منع کون کې قران او سنت نه خلق منع کوي تجاوز کون کې دی ګناګار دی بد زبان دی حرامي دی تخویف دنیوي الله اکبر یو سړی او داغه بعد خپل باغ فصل درې سه کاوه درې سه کوبه یو به مسکینان لور کولا بل به نوکران لور کولا او بل به د خپل کور د پاره وا داغه پنځه زامنو نو چې پلار یې کله مړ شو نو د زامن وې چې د فقیرانو حصہ پکې نشته دا ول نه ورکو نو باغ ول الله رب العزت تباک هغه ته اشاره کوي باغ بدل تباکم ارس بدل تباکم ګوره زما مسله ومنه ان بلوناهم بشک موږ امتحان کړو بلوناهم امتحان کړو موږ په دای باندې لکه څنګه امتحان کړو موږ په دای باندې لکه څنګه موږ چې امتحان کړو هغه په باغ والا باندې هر کله چې قسمونه خړل لا یسر منها چې خامخا کټ کوي به دې باغ لرا مصبحین په وخت د سبا کې ولا یستس ولا یستسنون او ممتاز نه غن الله تعالی په حاجت روایي کې مان سوالا یستسنون شرک نه پر خدا ممتاز نه غن الله تعالی په حاجت روایي کې مانس شرک کو الله یو نه غنو فطافا پس د شپې را دغه غنی معنی دي یو معنی دام ده دا چې لا یستسنون نه نه ویستا حصہ د مساکینو یادا معنی الله اکبر نه واپس کاوه خیال خپل ته حرمان د مساکیننا لکه جمل دا معنا کوي خپل خیال د خیرمان او د محرومه کېدل د مساکیننا نه واپس کو یاد الله ولا یستسنون ان شاء الله نه وي ان شاء الله نه وي حکم معنا چې ما اول وکړه نه ممتاز کولو الله تعالی په حاجت روایي کې حاجت روایي کې الله تعالی یو نه غنو شرک کو فطافا پس راغه یو افد پس راغه د شپې علیها په دی باغ باندې طائفتون یو افد د شپې راتلونکې مې ربک ته طرفه درفستانه او په داسې حال کې چې د يهود فاصبحت پشوا باغ دارنګي عذاب او خامها عذاب د اخرت هغه ډیر لوی دی لو کانو یعلمون ارمان کدی پوی دی ان للمتقین عند ربهم دویم باب وغه کول بشارت بشک د پرهیزګاران د پاره پنځ درب د دای څخه جنتونه د نعمتونو دی افنجعل المسلمین تقابل آیا او بغرزو تقابل آیا او با ګرځو مونږه مسلمانان په شان د مجرمانو مشرکانو لما لکم سشوی د تاسو زاجر په دلایل د غی باندې ما لکم سشوی د تاسو د پارا او دا به دا 39 پورې سشوی د تاسو د پارا کای پتا کومه سرنګ فیصله کوي تاسو ام لکم کتابن فی تدرسون آیا تاسو د پارا آیا تاسو د پارا کتاب دې چې پاره کې درس کوي تاسو ایا تاسو د پاره بهشکه تاسو د پاره فیا پاره کې لما تحکم یا تاسو د پاره کتاب دې فيه تدرسون چې پاره کې درس کوي تاسو په دې خبره چې بهشکه تاسو د پاره با اغس لکم تاسو لپاره پیا پاره کې هغه سبب یې تخیرونا چې غوړه کوي تاسو ام لکم کتابن ام لکم ایمان یاست تاسو د پاس یاشتر تاسو د پاره قسمونا علینا په مونږ باندې بالغتن الی یوم القیامه چې رسیدون کې دی رزي د قیامت تا په دی باندې چې بشک تاسو د پاره هغه سبب چې فیصله کوي تاسو ستاسو چې سخوخی نو کتاب کې به درس او تدریس کوی لستل به کوی په دې چې ستاسو هغه کې سخوخی او غره کوی وي چې ستاسو لپاره پاره کې حسابي چې غره کوی تاسو او ستاسو لپاره صداسه قسمونه دي سو چې تاسو په فیصله کوی تاسو چې سوي نو تاسو لپاره باغوي څه فیصله تاسو کوئ نه بس تاسو لپاره وی نه نه نه سلهم ايهم بذالک زعیم تاسو کړه دینا چې کوم یو دینا په دې باندې ذمہ وار ام لهم شرکا زجر په مشرکین آیا دې دې د پارا شریکان پس را او دی ولی هغه شریکان خپل کچری وی دی رښتینی یو ما یو شپو پارس باندې چې لری بکله شي پردان ساقین د پندینا او او بابل لش دې سجدی تا پس دای بتا قتل لري پس په مازه مازه نیو مازه دای لرا دا غزاینا لا یعلمون چې دای پینه پویږي او مولت ور کوم دای ته بشکا ا تدبیر زما مضبوط ته آیا ته غواړې د دینه اجر فهم مم مغرم دای د ادا د تاوان مسقلون درانه کړی شوی دی یا د دای سره علم غیب دی پس دای لیکي فیصله خپل فصبر تسلی صبر کوا له حکم ربک فیصله د خپل رب تعالی تا کو نو مکیگا کا صاحب الحوت پشان دا مئی والا نفی د کزم دا نفی د کزم نه معنی غم مکوا غم مکا پریشان کیګه ما اذ نادا هر کلا چې هغه आवाज کو او هو کظیم د او هو مکظوم او د ډکو د غمنا بشکا قریب وا چې آ کسان چې کوپر کړي دي لا یزلقو نکا چې واړه وی تعالی را بیا بسوارم په نظرونو خپل باندې په نظرونو باندې دی واړه وی یا خدا مطلب چې نظر بازی به کولا راغلیو او یو سو کسه راوستیو او نیغ نیغ وته وګوري چې څه نظر پیدا سو لګي چې ته دې سره اخوا دې خوا شو یعنی نظر بازی کوي دا سه یا دا چې هغه راوستیو د د پارا چې نیغ نیغ راسو ګوري پیغمبر ته سترګې پیراو باسي تیز دې زوته ګوري کې دې شي کویریږي او مسله بس کی دا اوسم داسې کوي دا زمانه د جاهلیت درسوم نه ظلم یې په نظر باندې چې کم دنو وګورځوي نظر یې کې سترګې وتراو باسي چې نظر باز کوم وغیرہ جمع کړو اوسم داسې کوي جی مراقبه وکا چې مرکز روان شي راکبه یو راکبو مراقبتن هغه وکا چې مرکز روان شي په دې نروانی گوایا دا اوسم کوي او بل دا چې دا تا د اوسم سترګې راو باسي داسې هم سدیوي هم سترګې راو باسي په دې باندې یاري اونې یاريږي ته دا اسه چې کم دنو ځان ګیدړ خصمره جوړ کړي او بشکا کری بوا چا کسان چې کفر کړه دې واړه وی تعالی را په نظرونو خپل باندې لما سمعو ذکرار کله چې غي وګه خود قران کریم ته او ری دې قران کریم ويقولون وید وید انه چې بشکا دا پیغمبر خامخاله ونه دې او نه دې صداقت د قران الان کې نه د دا قران کریم الا ذکر مگر پند او نصیحت ته لپاره د مخلوقاتو پند او نصیحت ته امتیازات د صورت تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې صورت ممتازو دارنګې لس صفات د مداهن هغه ذکر کول پاغي صورت ممتازو دارنګي منع د مداهنت نه په دې صورت ممتازو او بیان د صاحب حوت په یو عجیب نهج سره په دې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ما الحاقه وما ادراک ما الحاقه الله سوره حاقه مکی سورته یو کم او یایم دی پس د سوره قلم نه ترتیب کی او 78 لمبر دی ات او یایم پس د سوره ملک نه په نزول کی رابط دما قبل صورت سره ده التا احوال د قیامتو نو دلته دا تفصیل دی او ترقی علامه سبقه الله دارنګ دلته کې تکذیب ستا کوي دلته په خوانو متونم تکذیب کړو خلا داود صورت التخويف للمنكرين بيتيان القيامه تخويف ته منکرین ته پراتللو د قیامت چې قیامت پر راځي او داغه لوی شان ذکر کړي لوی شان والا قیامت ته غریا برازي خلاصه د صورت اول hebat د قیامت ذکر کړي بیا تخویف دنیوي او پنځه نمونه ا ذکر کړي د سلورم نه تر دولسمه پورې درې احوال د قیامت ذکر کوي د دیار لسم نه تر شپاړسم پورې او حالت د مؤمنانو ذکر کوي او حال د کفارو ذکر کوي حالت د مؤمنانو نلسم نه تر سلیرشتم پورې حالت د کفارو فنځشتم نه تر شپږ د سلور درشم پورې دارنګ علتونه د عذاب ذکر کوي سوک باقی پاتی کیدونکه وجاء فرعون درم نمونه چا چې قیامت نه انکار کو مسلې د توحید نه الله وی ما تبا کړو فرعون ته وګورا وجاء فرعون راغلو فرعون ومن قبله سلورم نمونه او هغه سوک قبله چې مخکودا غنا پنځم نمونه والمؤتفقات او هغه کلی الټه کړی شوی بل خاط یا په شرک سره شرک کړو پس نه پرمانی وکړه د پیغمبر در خپل پیغمبر در خپل پس اونې ول اغی لرا اونې ول الله تعالی غی لرا اخذ تر رابیا پنیولو سخت سره ان بشکا منګا لما تغل ما هر کلا چې زیات شوي او به حملناکم سواری کړو منګا تاسو لرا یعنی مشران تاسو لرا په جاریه پاکشتای کې دې لپاره چې وګرځوم هغه لاره تاسو لپاره نصیحت او یاد کی هغه لاره اذن یا اذن واغیا غوګنا یادون کی فاذا نفخ فی السوره غوګونه یادون کې پس هر کلا چې پوک اول شي حالت اول د قیامت پس هر کلا چې پوک او بول شي پښ پیلای کې په پوک یو ځل سره وحملت الارض دویم حالت او دا اوسم دک دی څنګه بر قیامت پر از باندې اته پرشته عرش اوچتای نو احادیثو کې راځي اوسم داسې پرشتي دي چې دا اوچت کړل اگر چې عرش د الله تعالی آیت محتاج نه دی خدا تعظیم ته اشاره او دا تعظیم دی ما اغنا عنی مالیا دفن کړ زمانہ مالیا مال زما هلاک عنی سلطان یا هلاک شو زمانہ سلطان یا زور زما او بویل شي خذوه اونی وای د لرا فغلوه زولا نه واچوي د تا کونډي واچوي د تا ثم الجحیم بیا جانم تا سلوه داخل کړي د لرا بیا پاغه کړو کې داسې کړو کې چې اغا انه علل د عذاب دا ولی دکې دا دا کارونه دا زکه معذب شو انه بشکر کانو لا یومنو چې مان نه راړه په توحید د الله لوی باندې ولا یحز او تیزین ور کولا په توام د مسکین باندې فلیس له اليوم پس نه بوي د لپاره نه ناراض دلته کې حمیم سوق دوس ولا طعام او نه طعام خوراک الا من غسل مگر د وینو زونه قلیلا ما تؤمنون ډیر لګ دی چې ایمان راړی تاسو او نه دا دا وینا د ترویتی قلیلا ما تذکرون ډیر لګ دی چې نصیحت اخلی تاسو پس نازل دل دی د طرفه د رب د مخلوقات نا ولو تقول علینا خدای پیغمبر نه مونږه اغا د سار رګ کټ نکو او دې مونږه عمر نکو نو دا پیغمبر دروغ نه جوړی دا قران بر حق دې بر حق قادیانه وای دا دار چا بارکه دا دا دار چا بارکه نه دی تعالی الله استدراج در کوي وایا ستستدرجو من حيث لا يعلمون پاګل وایا پويږي نه فما منکم من احد پس نبوی ستاسونا من احد یعنی ټولونا عنه د دی الله تعالی نا حاجزینا بچکونکه اس د ټولو نه بسوک نه چې بیا تاسو بچ کی و انه او بشک دا قران کریم خامها پندو نصیحت ته د پاره د پرهیزګارانو او بشک خامخا مونږ پویګو په هغه سبان چې بشک تاسو نه دروژن مونږه خامخا خبر یو چې بشک استا سنا دروغ جنون کشتره او بشک دا قران کریم افسوس پوي په کافرانو باندې او یقینا دا قران کریم حق او یقیني ده پس تسبیح بیانوا پاکي بیانوا د شرک نه د الله په داسې حال کې چې امداد غوښتون کې پنوم درب خپل چلوې ده فسبح مستعینا بسم ربک العظیم مسله توحید اخره کې امتیازات د صورت درې اسماء د قیامت ذکر کول په دې صورت ممتازو الحاقه الواقعه القارعه په دې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم سوره معارج ا او یا مکی سورته او یایم پس د سوره حقینا ترتیب کې او نازلې دو کې اغا یو کم اتیایم نه انسی لمبر ده پس د سوره الحاقینا سات نو ترتیب د دواړو یو شان دی نزول کې نزیات خبرو ته پکې ربطونو ته ضرورت نشته دی الله اکبر او دا تتمه دا او ترقی دا په مخ کې صورت باندې الله اکبر داود صورت اثبات د قیامت ته سره د تخویف نه منکرین ته په واقع کېدلو د عذاب اثبات د قیامت سره د تخویف نه منکرین ته په وقوع د عذاب باندې چې عذاب برازي خلاصہ د صورت نو دا تنویر ده په ما سبقه باندې دافعون سوک منع کونکه د الله د طرف نه وی ذل معارج چې خاوند د اسمانونو یا مالک د دلارو د خطو تعرج الملائکه خيجي پرشته او روح او روح جبريل امين الیه دی الله تعالی تا فی یوم فاغرز کی خيجي با پرشته خیجی با پرشته او جبرئیل امینا دی الله تعالی تا په داسې راز کې چې مقدار د هغه 50 50 الف سنه 50 زره کال ده 50 زره کال او دا کې ویلو الف سنتن الف لام میم سجده کې دلته وای 50 زره کال اول توای زر کال نو یا خدا چې احوال د کفارو مختلف دي د دیو جنا یادا چې دا دواړه کنایه ده د انتهای طول نه یادا چې حالتا د زاینا تر اسمانه پورې خاتو نو الف سنه ده او دلتا چې کم 50 الف سنه ذکر شوه ده نو د دې زاینا تعرش پورې خاتو کې آ چې کم نه 50 زره کال لار ده لکه ابو سعود دا ذکر کوي فاصبر فاصبر تسلی فاصبر پس تاسو صبر وکا صبرن جمیلا په صبر خسته سرا انهم يرونه بشک دای يرونه وین دل را بعید ډیر لري و نراو وینم غری قیامت لرا بے بانی ہے په خپل زامن سره زامن مې د فدیه کې لاړ شو خو چې زخلا شم وا صاحبت یو په خپل بیبي سره وا اخی یو په خپل رور سره وا فصیلت الت یو په خپل تبر تبر د د کوم بد د آغا تو وی چې ځای ورکړو دلرا او آغا چا لرا چې دی پزما کې جميعان ټول پټولا ثم ينجي آیا بیا به د اخلاصي ثم ينجي آیا بیا به د اخلاصي نجات ورکړي الله تعالی دلرا یا نجات ورکړي دا سيزونه مذکور دلرا کلا چرنا د قیامت پرز به بیا وای چې دا ځامن می د لاړ شي چې دا حلال او حرام مولا را جمع کوله او ارسه می پری خو دی دای دی په کلاړ شو چې زخلا شم اغه بیبي چې داغه د پلا د پاره می پلار غرزول او مور می غرزول وا دا ارس می غرزول او ځان می داغه د پاره کافر کو خو چې بس هغه داغه هغه مینه دی حاصل شي هغه بیبي با بیا ور کوي او هغه تبر چې دلې زاور کړو او راتلل با چې چا به تغه کو ها ټول تبر برانه شو دا ټول تبر بیا د قیامت پرز نشي خلاصوله او اغرور چې د موټي وی غیم نشي خلاصوله ټول دنیا یې نشي خلاصولې ومن فی الارض جميعا ثم ينجي انها بشک دا اور لزوا گرم لمبو والا دے یا گرم لمبی دی نزاتن یستون کې دے لشوا سرمن لرا تدو حالا کوئی کنه سرمن بدو باسم جهنم مری بیا سرمن وباسي چې دا الله حکم دی ونه منو تدو بلی بدا اور او هغه محفوظ کو خزانه جوړول بانکونه چې دومره می پشي او دوره می شي او دوره می شي او دا الله دین لنه راته دا نن سبا چې کم د خلکو حالت ته الله دا خلک نور به بل اور بوته چې راځه اوس علم تلات وتقول هل من مزید ان الانسان بشک انسان خلقا پیدا کړی شوی دی حلوا پکچ پزړه کچا باندې پزړه کچا یا حلوا چیم خله یا حلوا تړیا و اذا اذا مش تفصیل د حلوا اذا مسو شر هر کله چورسیږي د تاسو تکلیف نو جزوا بیا وی پریاد کونکي او هر کله چورسیږي د تاسو خیر منوان بیا وی من کونکي چاله خیر نور کوي ها الا المصلين لیکن آغا مسگزارا الذين آکسان چې ای په خپل مزونه باندې وی همیشګری همیشګری کونکي والذین او آکسان چې د په مالونو دا غي کې حق مقرر د پارا د سوال کونکي او د سوال نه کونکي او آکسان چې تصدیق کوي پر از د قیامت باندې او آغا کسان چې غي د عذاب د خپل رب ناویری دونکي بشکا عذاب د رب دلته یو بزرګو چې لیلا ګولې وا نو ملګری واغوي ما وا خزه می وفات شو وا نه ما ته چې یاره بل خزه کول غواړي نو بیل مشیخ راغله نو هغه ته تاسو کار چې دا دغه کار کوي نو دا خو چې د چا د مالکانی چانو کړی هغه سره خو کورواله جایز دی چې لهي غولې وا دا ما ملکت ايمانهم دین آیات کو او پاګل دا وینځه مراد دی هغه شی چې jihad کې ونی ول شي د کافرو خزه او غیر اوسته شنو غیر سره جایز دی چا وینځي اغلا نو دا نه چې تا کار کور کې کار کوي ماته ودا څنګه چل موت دې خدای غر کا ما دا قدر بل چاته تبایه به جوړ کی پس بشک دای ندی ملامت کړی شوی پس هر چا سوګ دی چې تلاش کې ما سوا د دینه فولای کوم العدن پس دک دی تاوانیان والذین او آکسان چې غي د امانتونو او د وادو خپل لیاس کوونکی وی او آکسان چې غي په گواهی گواهی خپل باندې قائمون قائم وی والذین او آکسان چې غي په منځونو باندې حفاظت کوونکی وی اولائک دغه بزرگان وی با په جنتونو کې عزت من کړي شوی لا فما للذین زجر په منکرین سره د اثبات د قیامت نه پس څه شوی دي د پاره دا کسانو چې کفر کړي قبلک په طرف ستا باندې مهتینا منډي وهونکي وي په طرف ستاوه نه منډي وون کې د پاره د اذیت چې تکلیف تعالی درکې ان الیمین و ان الشمال د خي طرف او د ګس طرف ناعزین ډاله ډاله آیات ما او آیات تام کوي هر یو سړی د دینه دا چې داخل بشیا جنت د نعمتونو تا کلا چرنا ریشا کومه پیدا کړی دی دایلرا مما د اغه نطفینا یعلمون چې دای په پوه دی فلا اقسم پس قسم می دی پر رب د مشارقونو او د مغربونو باندې چې بشک موږ یو قدرت والا په دې باندې چې بدل کو غورا د دینا بدل کرا ولو غورا د دینا و ما نحنو او نیو منګه به مسبوقینا کمزور کړی شوی پس پرې د دای لرا یخوزو چې حالت باسونه کوي او لو به کوي تر دې پورې چې ملاو شي د خپل راز هغه سره چې دای سره واده کول شي کانو چې ودی چې واده به کول شو د دې سره اغه راز تبا بوتل شي امتیازات د صورت صورت ممتازو په لفظ دې سره چې 50 الف سنه صورت ممتازو په دې سره چې انسان پیدا کړي شوی د تړیا خلق الوا دارنګ صورت ممتازو په دې سره چې د اور د جانم صفت دار چې سرمن بلر کوي سرمن بسوځي او باسي با 71 لمبر ده پس د سوره معارج نه ترتیب کې او 71 لمبر ده په نزول کې پس د سوره نحل نه الته کې تخویف اول کې نو دلته اخر کې تخویف ده دارنګې الته کې زجر او تخویف اخروی نو دلته دی صورت کې تخویف دنیوي دی په هلاکت د قوم د نوح علی السلام سره دارنګې دا جهنم ته وای الته وای جهنم ته وځي نو دلته دا ذکر کوي جهنم ته بوالي زی زکه چې کومه مسله نوح علی السلام بیان کړي وا چې مسله توحید وا او رد د شرک نو هغه نکو نو زکه به جهنم ته زی داود صورت تیزی ور کول دی په تبلیغ باندې په واقع د نوح علی صلوات والسلام سره او تخفیف دنیوی خلاصه د صورت هغه دا چې اول تغزیز دی په تبلیغ باندې سورن تیزی ور کول او رد دی په شرک اعتقادی او دلیل نقلی ده دنو علیہ الصلوۃ والسلام نا او نمونه د عذاب ان ارسلنا یقینا منګه لګلو نو علی صلوات و سلام الی قوم قوم داغتا په دې مساله باندې چې او یرا قوم خپل مخ کې د دینه چې را شایتا عذاب دردناک یعنی خیر او عافیت روستو بکی خیر او عافیت سره تاسو لرا هغه نیټه مقرره تا بشک نیټه د الله تعالی هر کله چې راشینو نشی روستو کوله لو کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ قال رب کچری تاسو چې پویږئ قال او نو علی صلوات والسلام فریاد دنو علی السلام تا ګورا نه نیم سو کال لګیا دی الله اکبر او په نهنیم سوا کال کې 50 کال صرف دراحتو دا غي نه علاوه نو ټول د سختو او د سختو د مصیبتونه ا پر یاد تا ګور او ایمان په نهنیم سوا کال کې په صرف شپګو تنو راوړل شپګو تنو دومره سختي د الله د توحید د پاره برداشت کړی دي